پس اے نبی صلی الله علیه وسلم صبر کوا لکه څنګه چې مضبوطو ارادو والا رسولانو صبر کړي دي او د دې په معاملې کې تلوار مکوا په کوم ورځ چې دا خلک هغه عذاب وویني چې د کم نه دوی يرولې کیږي نو داسې به ورته ښکار شي لکه چې په دنیا کې د ورځې لک ساعت تیر کړي وي خبره ورسول شوه آیا اوس به د نافرمانو نه سیوا بل څوک هلاکیږي